پیوس کېدل نو لکه یو شی د بل پورې پیوس شي دارنګ الالتصاق نو دلته د اطباق تم اطباق د دی وجه نه وای چې په دې کې پیوستواله د سشي د جبه د بار تعالو سره کله چې دا حروف ادا کیږي اصطلاح کې څه توي استلاحي تعریف د اطباق دا ده انطباق طائفه من اللسان الى الحنك الاعلى جختي دلدي طائفة معنا د یو د جبه الى الحنك الاعلى دبرتا سرا عند النطق بالحرف وانحصار الصوت بينهما نو بنشي ريسار شي ذکر جبه برون خطأ زکه ديتا اطباق وين جاد بردی صاحب د دې تعریف کړ استعلاء اقصى اللسان ووسطه الى جهه الحنك الاعلى د جبه جړ او د جبه من دو ځایونه شول علامه جعبري ذکر کړي وهو ابلغ من العلو صفت د اطباق دا ډېر ډېر د صفت د استعلانا د دې کې لږ زیادت ده د کاغی کې صرف جړ پورته کیږي د کور سره منظم پورته کیږي دغه پکی د شیشو نه چلیږي کنه ها بجلی خو نشته کنه دا دې طرف لولې نه چلیږي تو ورې کاغه بري ما کته کوي نو تاسو له هم پکی روان شي ها څه کې ده چې دا وایرس بار دی نو څه به پته ولې بټن وا دی ګټ کې بټن د ګټ کې دی خو دی بل طرف لا دا له چا وی چې پاسه مکی سے وای صحیحه د جبه تنطبق مع الريح الى الحنك عند النطق بهذه الحروف بهر حال جب بر اون خلی نسو شي دا اواز بن شي دا تابعانه جاری کی هدي سلور حروف دي صاد ضاد طاء ظا ورته چې صاد دا کې جب ته وګوره څنګه بر اون خد تعالی سره صاد ضاد قا را پدې کې اقوا اطباق اطباق کې ده دا ځکه چې په دې کې جهر هم شته او شدت هم شته او د الرعائی نه نقل کړي اوس که څوک دا وایي چې جبه منس خو په جیم شین کې او یا کې لګي برا ناغول د حروف مطبقون نشول نو جواب دا دی چې حروف شجریو کې بعضی حصہ منطبق کیږي بعضی حصہ لګي والضاء ذالا که اطباق نه وي نو طان به دال جوړ وي صاد نه به سین جوړ وي او ضا نه به ذال جوړ وي او ضاد به بالکل د لغت د عربی نه وته وي او که اطباق نه وي په دې حرف ضاد کې نو دا به د عربی د تکلم نه بالکل خارج شوی وي ایسر البیان کې دا ذکر کړی پيوست کول د ژبې د بره تالو سره او انفتاح څه ته وایي فتح ما بین الحنک چې د حنک څه ته ویل کېږي تالو او د جبه منځ کې ځای خالی شي دا او صفت د اطباق د دیو جن چې پدې کې هغه اطباق کم شو کنه دومره بیا نه انخلي نو د دې وجه نه دې کې سره الو کمه دا دلیلم نه دې خبره چې په غوا کې جبه ببار کې ها پدې کې بجبه بار کې الفرق بين الاستعلاء والاطباق برا تالو سره ولګي بسقف الحنک معنا د چت د تالو سره برا ولګي او هر چې استعلا د نو ارتفاع او اقصى اللسان الى سقف الحنک هي په استعلا کې ارتفاع ده او په اطباق کې الساق ده په شي کنه هغه کې صرف استعلا کې پورته کیدل دي او په اطباق کې پیوس کیدل دي دویم فرق مستعلیم دي مستعلی حروف خو تاسو ته پرون تیر شول چې و حروف ته چې رجب جار پکې پورته کیږي حروف اطباق ټول حروف مستعلیم دي او هر چې حروف استعلا دي نو ليس كل حروف الاستعلاء مطبقه ټول حروف استعلاء مطبقه نه دي کله د کلاوالي د وجه نه جداواله راشي تا ته سو کوئی خلا کلاو کا اتا خلا کلاو کا شونډې یو بل نه جدا شو کنه اما شمانو په خواوي کنه سوالونه به په یو بل شو و یا څه شي چې ورته راځنه نه راځي چې ورته مرزنه راځي شونډې به یادولې کنه نو چې دوی مرزنه یو بل سره ونخلي چې راځه جدا کی دل دی د هر یو د دی دوو حصونا طائفه په غنو مانو راځي ها هر دې کې ډله معنا ني ولا مست قران کې څنګه راځي طائفه من عذاب ربک یو حصہ د عذاب درفستانه دا څه د عربی لغت ته تمیز په دې حاصل دی د یو لفظ غني معنا غاني هر ځکه هغه معنا نه لکه لفظ د امت ته اته معنا غاني دي نګورا دا دا هن نهایت القول المفید والوي تجافي كل من الطائفتين جدا کېدل د هر یو د دوه حصو د دې دوه حصو نه دي چې یو حصہ د جبه دا او بل د بل د تالو دا عن الاخرى د بلنا حتى يخرج الريح عند النطق بالحرف تر دې چې اوا اغصاب یا روزي مخکې غنو وتا اعتبار د دې حروف سری خام د دې حروف بساغه دي نو چې کم د دې نه علاوه د حروف مطبقو څلورو نه علاوه دا د دې حروف دي بعضې په شعرونو کې هم ذکر کړي ومن أخذ وجد ساعة فزكى حقا له شرب غيث الجامع المفيد مجموعه داسې ذکر کړی هغه من اخذ وجد ساعه دای مجموعه ده چا ایمانام کړي و ایمان وجد ساعتن چا چې مالداري ومنته نو بیا زکات د خپل مال ورکو فزکا کان حقا علی الله ان يسقيه من رحمته نو په الله تفضلا او احسانا دا خبره لازمه ده خو تفضلا او احسانا ها دا نه چې ما للعباد عليه حق واجب د بندگانو په الله سوجوبي حقونه نشته الله که یو شی د بنده د خوشحالو لپاره وجه دا په موږ لازم دي نه چې د بنده څه شي د بشارت د پاره وکان حقا علینا نصر المؤمنین نو په اطباق کې برج بلګې د تعالو سره انخته وا او په انفتاح کې تعالو جب دیو بل نه کولاو خبره پوه شوي کنه ذکر ورته منفتح وای د دیو جن عثمان مراد سے وای لطباق ګوره دا تاسو اکثر د تجوید کتابونو کې لیکلي الاطباق ها اشیرونو کې ډېر راځي طالب بیا څوې الاطباق او الساق بیا غو تا وزن برابر نکو د اوزانو د شعر خیال ساتل پکار دي دومره خیال ساتل شوی په کلام د عربی کې چې قاعده ورته څه شوی قاعده ورته ماته شوی ويجوز للشعراء ما لا يجوز لغيره که شاعر څوکي فاعل منصوب کی مفعول مرفوع کی یا مجرور کی هر څه د تجایز دي ها یعنی قواعدو کې کته څه خلاف وشو شاعر تجایز دي خدا معنا نه چې يجوز للشعراء ما لا يجوز لغيره شاعر ته کوم دي د شریعت مخالفت جایز دي جانو رتنه دي جایز ها بعض خلک عبدالرحمن بابا تسوي رحمان بابا که دې ورته وو چې رحمان ول رحمان خو څه شی دی عام الرحمه دی د الله د پاره استعمالېږي رحمت عامه د بل چا کې دي شي نشي کېږي نو غي ودرته وي يجوز للشعراء ما لا يجوز لغيره دغه تدا قاعده چاته چلېږي رحمان د دیو جنا الاطباق بنوي سبوي لطباق دي توي نقل حرکت دا تاسو تبا قران کریم کې راځي بئس الاسم الفسوق بعد الايمان کله ابتدا کې څنګه به دوه وجې دي دوه وجې دي چې کله د الاسم نه شروع کې لسم الفسوق بعد الايمان په بئس چې وقف وکړو نلطباق الساق اللسان بالحنك والانفتاح فتح ما بين الحنك فرق الفرق بين الانفتاح والاستفال وزد انفتاح حروف مونږ وایو چې جبه بکته مثلا او په استفال کې مونږ وی فرق استشو غره انفتاح عام ده کم یو حرف ته چې دی و چې په دې کې صفت د استفال له معنا دا حرف مستقل دی ناب منفتح وی ولا عکسه دا څه نشته چې ګنې یو حرف منفتح دی نو هغه مستفیل وي کله به پکې انفتاح وي او استفال به پکې نه سوي پکې استعلا به پکې لکه غین لکه خا لکه قاف هدایت القاری والوی په دې اعتبار حروف هجا په دوه قسم دي کم کې چې اطباق وینو مطبقه دویم منفتحه مستعلیه چې انفتاح می پکې استعلا می پکې غین خا قاف او درې مستفله منفتحه دا پنځه حروف دي تاسو پنځه اقسام مخکې جوړ کړو درې دا شول عقلی صورتونه پکې پنځل له جوړيږي 3 5 15 محموسه شدیده محموسه متوسطه دا دو قسمه په دریو قسمونو کې تقسیمیږي ځکه محموسه شدیده کاف او تا دي مجهوره متوسطه پنځه حروف دي لین عمر دا ته بیا تقسیم کوا نقصان به دا لازم شي کله به یو حرف په بل بدل شي بدلیږي څه شي تا دال ذال سین کاف تا دال ذال سین کاف نو که انفتاح دې پتا کې ونکو نو دینه به طا جوړ شي وای انفتاح د ذال په محظورن کې او د سین په عصا کې خصفا ادا کا اولی کصفا د انفتاح ادا نو کو خوف اشتباهه بمحظورا عصا دا با ګډوډ شي د محظورا او د عصا سره ذال نه بده څه جوړ کړی وا او د سین نه بده سواد جوړ کړی دا څو حروف دي پنځه حروف دي چې په دې کې تبديل د حرف به حرف اخر راځي او باقی کم حروف چې کم دي نو که یو سره پاره کې انفتاحونه کې نو حرف بدليږي نه اگر چې جمال او رونق د تلاوت ته نقصان ده دو نور صفتونه دي هغه ته وایي صفت د اذلاق او د اسمات بعض علماو اذلاق او اسمات ندي ذکر کړي ځکه وایي د دې تعلق د ادا سره نشته هدایت القاری الى تجوید کلام الباری صفت وضدها صفت الصمت لا دخل لها في تجويد الحروف دا دو چې دی اذلاق او د مقابل اسمات په تجوید د حروف کې دی د پارس دخل نشتا یعنی کدانی نو څه نقصان په ناراضي بعض علماء اطلاق او اسمات ته صفت وضعیه ادائیه نه وای دا صفت وضعیه ورته وای ادائیه ورته نه وای مطلب دا واضعين د لغاتو چې لغت کله وضع کولو نو رباعي او خماسي کلمات به جوړول د حروف مثبته او مزلقونه نو چې کومه کلمه به د ثلاثي نه زیاته وه نو باغی کې به خامخا مثبته او مزلقه حروفو صرف مثبته بنوي کم یو کلمه چې موجوده شو او هغه د ثلاثي نه زیاته ده هغې کې به خامخا مثبته حروف هم یو مزلقه به مي لکه جعفر ثلاثي نه زیاته ده نو په دې کې را د حروف مزلقونه ده او جیم پکې د حروف مثبتونه ده مثلا او سفرجل اوس که څوک وایي چې زه به درته یو کلمه وښیم اے حروف مثبته حروف مطلقه څه دي فر من لبن را روان دي فارا لام با فر من لبن فارا میم نون لام با شپږ نو ګوره په یو کلمه چې د دریو حروفو نه زیات د شونو باغی کې بخامخا د دواړه حروف موجود دي اوس که څوک کوئی زبردست توخیم چې یو کلمه به یو هغه کې به ټول حروف مثبته ای مطلقه واړوي نه لکه اسجد ذهب تسوي اسجد سرو زرو دي کې خصشتا عین پکې د حروف مثبتهونه دي سین د مثبتهونه جیم د مثبتهونه دال د مثبتهونه حروف مطلقه پکې ډوشتنه جواب دا د عربی ټکه دنه نو دې ته معرب وایي څه وایي ورته معرب هغه ټکي ته وایي چې مخکې عجمي اوس په عربۍ کې وردننه شوی او په دې کتابونه لیکل شوي ها چې معرب کلمات دا کم کم دي امام شاطبی په شاطبیه کې امام جزری په نشر کې او دارنګي نور کتابونه لکه تاسو مشهور کتابونو کې فواید مکیه هغه دا صفات نه دي ذکر کړی دا دوا مقدمه الجزريه کې امام جزري بیا ذکر کړی او په نشر کې نه دي ذکر کړی نو مقدمه الجزري په ماشومانو کتاب ده ماشومانو ته لیکل ها اے بعض خلک وایي جمال القرآن دی وی تجوید دی پورا شو صحیح ده تجوید دی څه شو پورا شو په تجوید کې غټ نه غټ کتاب چې لوستې شي هغه څه شی دی جزري ده علماء وی دا ماشومان لري کړي یعنی تجوید دومره یو لوی علم دی چې استاد کم کتاب باندې انتها د دې تجوید کیږي نو هغه د ماشوم دی باندې شو هدي وجه نه خو چې څوک ته تجوید واوري نو بیا غریب په پته نه پويږي ولې په پته نه پويږي د تازه تر طلباء کرامو تمام تاسو چې څومره علوم عالیه کتلې دي نحو ده کنه د نحو تاسو په اول کال تسهیل النحو وای نحو میر وای په دویم کال هدایت النحو وای اکه چاله الله توفیق ورکي اجرومیه وای منظومه ده په نحو کې په دریم کال طالبان کافیه وای فسلورم کال شر جامی وای په پنځم کال الفیه د ابن مالک وای پښپغم ورته الفیه د ابن بونم وای شپږ کال شول کنه شول دا د څه تور کل نحوی ته صرف ته بیا راشه اول کال مشهور کتاب چې قانون چوي ها اوس چې کوم متداول دی په مدارسو کې علم الصرف وای په دویم کال باندې طالب العلم کالا توفیق ور کلامیت الافعال د ابن مالک وای دا منظومه خپل صرفو کې او بیا څه ووایي شافیه د ابن حاجب ووایي پخوا به نور ګڼ کتابونه وي دا دغه و درداریو که څه شی و در راځي و که څه شی و هغه پکې و هغه په څه کې و زورادي په په فارسی کې و کنه هر کتاب په منطق کې پاول کال څه وای تفسیر المنطق او مرقات وای نو په دویم کال څه وای چر تعذیب وای نو په بل کال قطبی وای نو په بل کال سلم وای نو په بل کال حمد الله وای قاضي وای او باغی باندې مارتونګي او چکه درې نوټ مو وای په پوه نه شوي او بیا د هغه هغه چې کوم د متعلق کتابونو مور عامه او صدراو چې کوم د اسلام د حدود نو ورته شي او وای فن را تدا ته یو خل چې د هغه فن کې درف یو کتاب ویل کیږي علاوه د تجوید نه ماجمال القرآن وي حالان کې غنور علوم څه شي دي هغه یو واسطه د عین قران دی ظلم ده کنه ده دا سه پن را توغیا چې پاګه کې طالب تا ورته سټپ بای سټپ وای کنه درجه په درجه مخ کې لاړ شي یو کال دا وای بل کال تجوید دو میاشتو کې به وکړو چټیانو کې به وکړو د علم اهمیت اول تو پیژنه او د دې علم قدر او شان او شوکت او جلال او عظمت او پیژنه پس دا غینه به ته سکه تا ته به توفیق ملاو شي جمال القرآن او جمال القرآن الله دې دا نوم زموږ نه هیر کی او نوم دې را در هدایت المرید خی او د کتاب الجامع مفید فی صناعت التجوید دی او خی منهاج التلاوه دی او خی نو قاری را درنګ کړو قاریان خو قاریان کنه و چې ستاسو تجوید مونږ ټول وورو او ویم لیکو بیا به په جمال القرآن پوه شو کنه یو قسمه دغه کولو دا ما اندا غونته کوله ما ورته مې په سبب پوه شو په جمال القرآن مې نه پیژنم تاسو شې دیوه نو جمع القرآن ته نه پیژنې ته تجوید پړاوې مې او زه نه پیژنم و ته نه پیژنې جمع القرآن مې ته غنیت المرید پیژنې هدایت القاری پیژنې ایثار البیان پیژنې وې دا څه شي مې دا کتابونه دي چې جمال القرآن ته جوړ شوی او ته نه پیژنې که پوه نه شوې نو دومره د دې اهمیت جوړ شوی دی چې طالب بیا ملا ماته بل کتاب لا د تجوید علم کله نحو بشارتک علی دی نو بس اله به ورله حق ادا کړی ها نو اطلاق او اسمات سو دا مقدمه الجزري خبره مې کوله وي د ماشومانو کتاب دی راځي چې اوس دا اطلاق او اسمات وایو اطلاق تاذلاقم ویخا او بیا ويقال لها حروف الذلق بضم الذال وسكون اللام او مرسفي سے فهداية هدایت سلورة سلورت عام صفحه ومن معانيها في اللغة الفصاحة په فر من لبن سره راجم کړي فر من لبن شپږ حروف دي فا را میم نون لام با معنا یې څه ده او تختید جاهل من لب من ذی لب د خاوند د عقلنا حذف د مضاف سره اي من عاقل لب په ضمه د لام سره عقل ته ویل کیږي او چا دا معنا کړي او تختید د مخلوق نه هغه څوک چې وی پیجند خالق لرا څوک چې خالق پیجنې هغه په مخلوق څه کوي ځکه دی وزړی کارو نلته کې څوک حکومتي مجر عبد الرازق نومو ناغي ولر مينتونو کول خلک کار یو نشو چې واپس را خلک ولې کارو شو کنه وینا کار ځکه ونشو چې مونږ وي د رازق په ځای عبدالرازق لتلی رازق خو الله دی کنه موږ عبد الرازق په څوی ګرځیدو نو فر من لب ما نادا دا او تختیدو د مخلوقاتنا وسوک چې داغه د پار عقل له او حق او پیجندو الله طرفنا ففروا الى الله وتبتل اليه تبتيلا دې ته د حروف مزلقه ولوي لسرعه النطق بها فدې باندې جلدی سره نطق تيجي ايه أف أو أم أن ال أب فجلدي سروي لكيجي لسرعة النطق بها لخروج بعضها من ذلق اللسان ذلق اللسان تاسو معنا بجندري وستوي طرفه بیا نهایت القول المفید والوی وهي اخف الحروف واسهلها واكثرها امتزاجا بغيرها دا ډېر اسانه دا کیږي سپک حروف دي او بل سره ګډوډیږي ډېر زر وای دا دای چې کوم علت ذکر کو اے دا دای چې کوم علت ذکر کو دا نهایت القول المفید والا وای دا دای چې کوم علت ذکر کو د دې حروف نو پکار د چې واو هم پکې وي په دې حروف کې سم وي واو ومقتضى تعليلهم أن يكون الواو من الحروف المذلقة ولم أر من ذكره نهاية القول المفيد كي مکی صاحب ذکر کړی ما ته پته نشته چې چا دې ذکر کړی خو دې طبيعت کې د پدې کې ثقل پروت دی د دې مقابل صفت د اسمات د اذلاق کوم حروف چې دي د حروف مزلقون علاوه حروف مثبت دي اسمات په لغت کې منع توي لأن من صمت نو منع نفسه من الكلام څوک چې چپ شو نو د ځان د کلام نسکو بند کو نو اسمات معنا ده لغتا المنع په لغت کې اسمات منع ته وي اصطلاح کې دوه تعریفونه دي یو تعریف فقل الحرف دویم تعریف لانها ممنوعه من الانفراد اصولا في الكلمات الرباعيه والخماسيه وخت می وي دا حروف حروف مثبته چې کله یو کلمه رباعی ده یا خماسی ده معنا د ثلاثی او زیاته ده نو پاغي کې حروف مثبته بغیر د حروف مطلقه ول نشي موجوده ده او کسو کوئی عسجد کې موجود شوی نو موږ دا غي جواب کو چې کلمه معربه دا کلمه معربه ده معربه دي ته ویل کیږي چې په عربی کې رادن نشوي مخکې د دینه چې دا عربي لفظ نو په حروف مثبتو کې ثقل ده او په مطلقو کې خفت ده نو یو کلمه رباعیده نو ثقیله شوه نو وزن ورته برابر کا اے وزن به په دې برابر شي چې ثقل پکې رالو چې نیم پکې خفیف حروف دی او نیم پکې ثقیل دی وایي کنا ایو لیونی وی بل لیونی نه تاسو کړو چې ټول خلک ولې زوګ داسې روان دي زوګ داسې لکه په یو طرف یو لنځي یو داسې روان یو بل داسې غور نه دا کټول په یو طرف ول د ځمکه بدرنه شي او راولټه بشي وی دا وزن برابرولو لپاره یو خوا بل خوا روان دي نو وزن به د ثقل د درون حرف په برابر چې نیم درون یو نیم سي نیم سپکی قرطبی رحمه الله ذکر کړي حروف الاذلاق فيه سر ينتفع به في اللغه په دې کې یو داسې پټواله ده چې په دې باندې فائدہ اغستې شي په لغت کې ایثر البیان کې دا قول ذکر کړي 216 صفحه ده وګوره دا مونږ چې کوم تعریف مخکې وکړو چې عدم سرعت النطق بالحرف لثقله وخروجه بعيدا عن ذلق اللسان مونږ وې په حروف مثبته او تعریف چا دا کړي چې په دې کې سرعت نشته اولی د طرفنا بعيد دا کیږي نو الشيخ محمود علي بسع دا کتاب د العميد في علم التجويد صفحه یو شپې تما محمود ابن علي بسع المصري دی وایي هذا التعريف لا ينطبق على الواو التي تخرج من الشفتين دا تعریف په هغه واو باندې نه چلیږي چې په هغه د شفتینو نه ادا کیږي ما وای دا عمر دا کچرته دا ورحمل چې په خپل نظیر باندې چې هغه واوی جوفیه ده په خبره پوه شوي کته وای چې دا حروف مثبته دې ته دا مثبت ځکه وي په دې کې ثقل د ذکر د طرف نه ادا کیږي نو پای کې خوا هم د واو خو د طرف نه ادا کیږي د شوندو نو تعریف د جامع شو معنی جامع نشو کنه واو ته وته نو دی وای ها وجه ولا جوړیږي کچرته موږ دا وایو چې دا واو کم چې د شوندو نه ادا کیږي دا موږ ور حمل کو پاغه واو کم چې د جوف نه ادا کیږي پاغه ور حمل شو په خپل نظیر حمل کې او دا په کلام د عربی کې ډېر د حمل الشیء علی نظیره یو شی په خپل نظیر حمل شي یا دا ده په دی واو کې انضمام الشفتين ده نو په دې شوندو را ګول کول کې ملک ثقل ده نو ځکه دې په حروف مسمتو کې شامل کو تاسو په دې باندې پوه شئ او کنه ذکر دې پای کې شامل کو امام خلیل سے په کتاب العین کې ذکر کړی اته پنځوستمه صفحه دا اول جلد ده فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية تاسو دې کتاب ولا په کې لیکل او دا د عمل پټانات د قبيله نه دي وګوره کنه هلته لیکلي مونږ په دغه کې ناستو په مسجد نبوي کې نه یو کس چې کوم دی د پاکستان نه تللی والته نه یو کس سره عربي وي کنه لکه د پښتنو تاریخ ولا ذکر کول لګیا او کنه نو پښتانه دا اوس جمع ده کنه یو ته پښتنو یو جمع څه شي پښتانه نو عربی کې ته جمع جوړول عمل پټانات پټان جمع څه جوړ کا پټانات نو دا د عربی څه جوړ کا محدث عربی جوړ کا نو ما طالبان له په مثال کې دا ویل طالب د تاسو دغه کې لیکي وای دا بیا د عمل پټانات د قبيله نه وي حروف مثبته څه شي د مطلقه او نه علاوه دي ښا جز غش ساخط صد ثقة إذ وعظه يحضك دا دريش حروف تفاق طيب ابن غازي سيب ذكر كوني دی حروف مصمتوي وانما سميت مصمته لان لانها حروف اصمتت إيه، منعت